د پاره چې کوم دینو د ابلیس په اتباع باندې رد شو چې بدا ولا تتبعوا من دونه اولیاء او بیا دا غین ورستو زواجر او تخویفات په دویمه ایسه کې دلیل نقلی دا دعوه و درېمه دعوه او د درېمه دعوی نه پس چې کوم دینو بیا دلایل نقلیه ذکر کېدل په دغه مسله باندې او په دغه دلایل نقلیو کې چې د انبیاله مسالم نه ذکر کېدل ما تاسو ته وی په هر واقع کې درې مقصد دي درې واړو دعوو سره لګي اوله دعوه دا ده چې ځان شجاعت بهادر کزان او دعوت په بهادرۍ سره او چلاوه لکه څنګه چې دغه انبیاله مسالم کړو دویمه دا ده چې هغه د توحید دعوت چلول او تم د توحید دعوت چلاوه او دریمه دعوت چې کوم دی هغه سره د دې انبیاله مسالم په دغه کې دعوت دی ما انزل الله طرف ته د الله قانون او د الله دین طرف ته دعوت چلول لري تم دې طرف ته دعوت چلاوه اوس د دې ځای پوری د موسی علی السلام واقعې د پنځو پیغمبرانو واقعات اول ذکر شو د شپږم پیغمبر د موسی علی السلام د واقعې شروع وا په دې واقعې کې بیا ما تاسو ته وی مختلف مقامات دي فصلونه دي اول فصل په دې کې تر یو سل شپږشتم آیات پورې او په دغه فصل کې درته ذکر کولو ابتدایي دعوت ته موسی علی السلام او دا غیر فرعون مقابله فرعون انکار او بیا مقابله او مناظره او په مناظره کې د موسی علی السلام غالب کېدل او بیا د ساحرانو ایمان راوړل او فرعون هغه لره قتل کول نو دا تر دې پورې چې کوم دی تر دې پورې خدغه او چلے دو اوس د دې دا نه دویم فصل یا دویم مقام شروع کیږي او دا لاند تر دې یو سل نه وشتم آیات پورې ها یو سل شپږ وشتم نوالی تر نوشتم پدری او آیاتونو کې دا چلیږي په دې مقام کې سدي نو په دې مقام کې د خلق و شکایت ته د فرعونیانو فرعون ته د موسی علی السلام په باره کې او بیا دا هغه دم کې دا بیا دا غي نه پس د موسی علی السلام د دغه حالاتو مطابق د موسی علی السلام خپل قوم ته وصیت ته دو آداب ورته یو دو ورته بشارتونه او زیری ورکي او بیا دا غي نه ورستو د قوم کلکواله د خپل دین باندې په دریو آیاتونو کې دا ذکر کیږي وقال الملأ من قوم فرعون او اوی هغه غټانو د قوم د فرعون نه اتذر موسی آیات فریق دی موسی علی السلام او قومه قوم د لیفسدو فی الارض دی لپاره چې فساد کی پزماکه کې دا دا خبره دی فرعونانو زکه وکړه چې چون کې ساحران کو قتل شونه ساحران د قوم د فرعون نه نو دی دی خو بنی اسرائیل ته دوی ډیره غوسه کیده بنی اسرائیل ته غوسه کیده موسی علی السلام ته غوسه کیده نو په دی وجه باندې دی موسی دغه فرعون ته وی چې تا خو د خپل قوم هغه خلک قتل کو خو د دی موسی علی السلام او د د قوم د تنظیم نه کړو نو دا خبره ورته کوله لیفسدو فی الارض چې دی فساد کی پس مه کی همیشه اهل حق او اهل باطل د شریانو فسادیانو دغه رنگ چې کوم دا نمونه ورکي فرعون ته هم دغه وی چې ته در عبد الفساد اپریشن وکړه پوښ وی لکه چې موسی علی السلام فساد کوي نو ته داغه خلاف رد الفساد اپریشن وکړی دا دا مطالبه ته کولا لیفسدو فی الارض و یذرک او پریګ دی دا موسی علی السلام تا و الہتک او خدایان ستا پھر موسی علی السلام تا تعالی تر اوسه مسلمان 126 آیات راوباسه موسی علیہ السلام تا پریک دی او ستا خدایان پریک دی یعنی ستا عبادت نه کوي او ستا د خدایان عبادت نه کوي اوس د فرعون او فرعون شو خداغه خدایان سوق دی نو داغه خدایان څوک په هغه کې مختلف اقوال دي بعضی وایي چې د الہو نه مراد د فرعون خپل مجسمی وی چې هغه جوړ کړی وی په مختلفو خارونو کې بلګیدلې وی خلکو به داغه عبادت کولو بل قول دا دی چې نه دا فرعون چې وو نو خلکو به عبادت د نور سيزونو کول خو د فرعون په اجازه وو ورته به وی چې دې کال به عبادت د دې شکل کوي خو شو کنه دې کال به د غوا عبادت کوي دې کال به د دې سيز عبادت کوي نو په دې شکل باندې به دا تقسیمول د په امر باندې د په خپلم وای بعد وای کله به د نور عبادت کولو کله به د وز د شکل د تصویر عبادت به کولو خدا عام یو قول دی په دې کې قاسمی وای تفسیر لیکلی دی محاسن التاویل د قاسمی تفسیر دی هغه وای چې نه الہ چې کوم دی دا لفظ د عبرانی دی دا لفظ د چاره د عبرانی دی په دې ځای کې دا د الہ په معنی سره نه دی دلته کې دا الہ چې دین دا په معنی د قضات سره د قاضیان ستا قاضیان پریک دین هغه معنی کوي و یذرکا و الہتک ای قضاتک و ذوی امرکا ستا قاضیان ستا ججان او ستا د امر والا والیان چې دا وی امر نه مني قانون په لاس کې اغسته دی ریټ ستا چیلنج کړی دی او چې ستا عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه نه تسلیمې دا خبره کوله قال سنقتل ابناءهم نو وی فرعون سنقتل دو دم کې وکړه وی سنقتل ذره قتل بکم ابناءهم زامن د دوی ونستحیی نساءهم او پری بګدو مونږه جنکې د دوی د دوی جنکای او د دوی خلونه چې کوم دی هغه به پریږدو او ځامن به ول وجنو دا په مخ کې کړیو د موسی علی السلام د پیدایش نه مخ کې خو آیا دا دن کې چې د اوکړه د دین ورستو دی باندې عمل وکړو کوي نه کړو د دې هیڅ پته نه لګي والله عالم چې دا بیا د عملی کړه او که عملی نه کړه بل تاریخ روایت لیکلي چې عملی کړي وا بعد وی چې نه نیو عملی کړي دی وسوته میلاو نشو خا وإنا فوقهم قاهرون او یقینا مونږه فوقهم پور ته د بنی اسرائیلون قاهرون غالب یو دا مطلب دا دی قوم ته تسلی ورکړي چې دا سګران خبره نه ده دا خدا قوم چې دا زموږ غلامان دي او په دې باندې زموږ وس بر دا مونږ ور وخت کول چې دې قتل کو قال موسی لقومه نو قوم په دې دا کې د موسی علی السلام خامخا یو مشکل ورته راغی نو موسی علی السلام ورته په دې دا کې یو دو آداب خي چې دا چې مشکل حالات راشي نو دا کار وکړي او دو بیا بشارتونه ورکړي چې الله بدر له حالات ان شاء الله بدل کی قال موسی نو وی ورته موسی او وی موسی علی السلام لقومه قوم خپل تا بنی اسرائیل ته وی استعینوا بالله مدد غواړي د الله نه په مقابله د فرعون کې الله نه مدد غواړي پرې دا دی بسوي واسبروا او کلک شي په خپل دین باندې خپل دین باندې کلک شي داس نه چې دین پرې نګدای ان الارض لله یقینا زمکه چې دا زمکه د مصر یا ټول زمکه د خاص په اختیار د الله کې دا یورثها ورکه من هغه چاته یشا او چې را دی او چې من عباده د بندګانو خپلونه خپل خاص بندګانو کې مؤمنانو له دغه زمکه ورکه الله برده د حکومت تاسو لدر کې مقصد دا دی دا حکومت به الله تاسو لدر کې والعاقبت للمتقین او اخیرنه انجام چې دی للمتقین دا متقیانو پرهیزګار او خلق لاره دی ګور اخیرنه انجام دا یاد ساتي اهل حق همیشه په اول کې کمزوري وي خو اخیرنی انجام کې پته لګي همیشه قران کې الله وایي اخیرنه انجام د مؤمنانو اخیرنه انجام بیا د چای د متقیانو باطل په اول کې په یو دبدبا په یو غرور په یو جوش او خروش کې راځي لیکن رست بیا خوانی الله پاک بیا رست مات کی قالو اوذینا من قبل ان تاتینا دا اوس جواب د قوم دی قوم ورته جواب ورته وګوره دی جواب کې وتا تو خیال کوي تفاسیر ګوري خو لیکن دا خبره چې کله کله په تفاسیرو کې تمیزم کوي نو دی دا کې دا جواب چې دا په طریقې د کلکوالی سره دی دا شکایت نه کوي قوم بلکې دا ورته وایي چې پرېږده دا حالات ته مونږ ډیر راغلي دي او تیر شوي دي هیڅ پروا نه کوو دا مطلب دی قالو او وی دي بنی اسرائیل او دینا مونږ ته تکلیف را کړ شو من قبل ان تاتینا مخکې درات لوستانه مونږ ته و من بعد ما جئتنا او پس درات لوستانه مونږ ته کم مخکې ته نوې راغلي هم مونږ دا تکلیفونه سکل او کته رااله هم زمونږ دغه حال دی هیڅ خبر نه ده مونږ په دین کلک یو بیغم اوسېګا قال عصا ربکم نو چې کله دوی دا خبره وکړه چې د اخلاقواله او خودلو نو موسی علی السلام ورته فورا بشارت او زیر ورکو قال او ورته موسی علی السلام عسى ربکم قریب لچ رب تاسو ایهلک عدوکم هلاک بکی دشمن تاسو و یستخلفکم فی الارض او جوړ بکی ها خلیفگان تاسو پس مکه کې مکه بتا ستدر کې د مصر فینظرن بیا به الله ګوري کیف تعملون څنګه تاسو عمل کوي عمل د فرعون کوي او که عمل د مؤمنانو کوي بیا بس تاسو امتحان چې کوم دنه هغه به شروع کیږي نو دا تر دې پوري دغه دویم مقام خو په دې دویم مقام کې بس دا د فرعون دم کیوا د قوم شکایت او د موسی علی السلام قوم ته وصیت او بشارت دغه ذکر شو اوس د دین اورستو دا دریم مقام شروع شو دا دریم مقام او دریم فصل چه ده دا تر یو سل او و دیر شمایات پوری دا چلیگی خواه دا مخ یو سل و دیر شما یاد را دی تر دغه پوری چلیږي په دې کې سدي په دې کې چې کوم دینو د موسی علیه صلوات و سلام هغه چې کما وعده کړی و د قوم سره نو هغه وعده رښتیا شو او په دې کې و عذابونه راځي په فرعونانو باندې دوه به ذکر کوي په یو سل دیر شم کې او پنځه به ذکر کوي په یو سل درې دیر شما یاد کې دا به ذکر کئ او بیا چې کوم دی نو دا اغینا ورستو به بیا څه کئ بیا به د فرعونیانو هغه انکار او دا غوی هغه مقابله دغه کئ اخر کې بوتا په یو سل شپږ دیر شم کې سبو کې بیا به د فرعونیانو باندې غټ عذاب چې کم راغی وړ وړ عذابونه باول ذکر کی اتم عذاب بغټ ذکر کی او دا اغینا ورستو چې کوم دی نو بیا به هغه وعده چې کوم دغه سره کړی و د بنی اسرائیل سره هغه به الله تعالی دغه کی ور سره پورا کی نو دغه به ذکر کیږي ولقد اخذنا آل فرعون او یقینا مونږه غست مونږه نیولیو آل فرعون هغه کورنۍ هغه د فرعون والا خلق خوش په کورنۍ د فرعون یند فرعون قوم مونږه نیولیو بسنینا پکلونو باندې پکلونو مونږ نیولیو څه مطلب دی سنین چې قران کې راځي اکثر فسنینو د قحط سره مراد وي یعنی په قحط سره قحط سالم فراوستا لوګه فرالا قحط فراغ فصلونه ختم شو ونقص من الثمرات او نیولې مو په کموالي د غلو سره غلي میوي چې کوم دنو هغه په لکه مشوي چې کاه تراغه میوي خپل کم شوي یو معنی خدا دا دیو معنی دا چې نه دا قحط په کلو کې راغی او میوي او پسنه چې کوم دینو دا په بازار کې دغه په خارونو کې ګران شو کم شو ولې ځکه بازار خطرناک دغه څه سخت شو بازار کې ریټ چې کم دنو هغه دغه شو ګران شو ها ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي فاذا جاءتهم الحسنه کله چې براله دوی ته خوشحالي خه حالت ته فراغه قالو نو دوی بووي لنا هذه دا زمونږ د پاره دې یعنی دا زمونږ حق دې دا مون سره خای چې دا څه حالاتي او مونږ دا یعنی مطلب دا دې چې دا مونږ خپل هنر خپل ټکنالوژي استعمال کړه نو ځکه دا ترقی مو کړی دا و ان تصبهم او کچرته او برسید دوی ته سیئه سبد حالت مشکلات ورترال نو یطیرو بموسی نو بد پالی به نیولا بد مرغی به نیولا بموسی په موسی علی السلام باندې و من او په هغه ملګرو په هغه کسانو باندې معه چې په ملګرتیا د موسی علی السلام کې وی به دا دا بد مرغ او دا سپیر راغلی دی پوه کنه او ځان سره نیبوګ راوړل او دلته په مونږ باندې سپیرواله د دوی د لاسه دی نو دا خبره به شروع کړه دا وی د لاسه به دا کولو الا خبر شي الله وی انما طائرهم یقینا بدمرغی د دوی چدا ها بدپالی بدمرغی د دوی بد بدبختی د دوی چدا عند الله عند الله من الله دا الله تر طرف نه دا موسی علی السلام تر طرف نه دا یو مان دا دا دی مان دا دا الا خبر شي انما طائرهم یقینا سبب د بدبختی د دوی هغه دوی هغه اعمال دي د دوی د دغه د بدبختی سبب د دوی اعمال دي عند الله مکتوب عند الله هغه لیکل شوی دی الله تعالی دا هغه په وجه په دوی باندې بدبختی راځي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون نه پويږي په دې خبره باندې چې بدبختی د دوی د اعمال په وجه را وقالو وای دوی مهما تاتنا اوس په دوی بدا حالات را کلو ته قات سالی را لا کله به فصلونه کم شو نو دی بسوي وقالو دی بوي مهما تاتنا هر واره چې تراتل کې مونږ ته هر شی چې ته مونږ تراتل کې به پاغه سرا من آیت کما کما نشانه د عذاب راوړي لتسحرنا بها دې لپاره چې جادو کې په مونږ باندې فما نحن لك بمؤمنین نو نو یو مونږ پتا باندې ایمان راوړونکي تبداس مشکلات او دغه براولي داستا جادو دي کوم پتا ایمان نه راو دا خبره به کول دا دوی غزل دي ذکر کړو فارسلنا علیهم الطوفان الله وای دی خو ذکر کول خو ما پیدا چلو کړو فارسلنا نو ډیر راولي کومګه ما تاسو ویلو انزال او ارسال کې فرق دی انزال یو شی لګ لګ راتل کلک بیا ډیر وی هغه مطلق وی او ارسال ډیر راتل نو ډیر راولي ګل مونږ په دوی باندې علیهم په دوی باندې الطوفان طوفان د طوفان نه سمورات د مفسرین لیکي الهلاك العام عام هلاکت نه پراوستو هغه په هر شکل باندې چی سواء کان بالسیل او بالطاعون کاغه په سیلاب سره یا طاعون مرض پراغه وقیل هی الجدری وای هغه د جدری مرض جدری والله علم تاسو ورته سوای موږ ته شر وایو خو په دا مرضونه چې کوم دنه هغه پرالل وارسلنا والجرادا او راولی گل مون په دی باندې ملخان ملخان پرالل ملخان خو پیژنې کنا په فصلونو باندې هغه مسلط شو هغه قاتالی د قحط هغه ملخان به اوس نشته داسې خاص نو هغه هغه به فصلونه خوړل نو دا شو والقملا قمل بم ورته سپګي وایو پوښوي په دې دغه کې اوسې په دې فصلونو کې کیږي او دا بیا دا ټول پکې راځي دا کټملم پکې راځي او دا په سر کې چې سپګي کیږي دام پکې راځي دا ټول پکې راځي ښا والضفادع او چندخانو چندخانم تراوستل هغه به دوی په خوراکونو او سکاک سيزونو کې چې کتل به وروره دلته به ترکاری پکړه پای کې ورته یو لشل ناستو پوښ کنه دا څه به مطلب دا لري چې وبه اس کلی پاګه کې ورته ناستو دا دغه و دما او بل می پراولې ګل ویني ویني رالي وبه اس کلی هغه به ویني وروره ټول به ویني شو ورته بیا به چې ورته تور دي دا څه شی دی نو دا دغه چې کوم دا عذابونه چې الله تعالی پینځه راولې ګل پینځه دا چې دوه مخ کې شو نو وشو کنه ها آیات مفصلات آیات دا نشانی وی مفصلات جدا جدا ځان ځان ته جدا جدا علامی ورته داراله چې ګوره دا موسی علی السلام اومنه فاستكبروا نو دوی ځان لوی وګاڼو وکانو دوی قوم مجرمین دا قوم مجرمانو دوی وی فاستكبروا لویواله په اعتبار د عقیده سره وکړو وکانو قوم مجرمین جرم په اعتبار د عمل سره وکړو ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چر واقع شو په دوی باندې الرجز عذاب چې عذاب پراغه دغه عذابونه پرال نو قالو دی وی یا موسی اے موسی ادع لنا اغواړه مونږ د پارا ربک در خپلنا بما عهد عندك په سبب داغه چې تاسو سره وعده کړی دا وعده څه کړی دا نو بعد وای بما اعطاک النبوه چې تا ته نبوت درکړل او بعد مفسرین وای بما عهد عندك بسبب ما عهد عندك انه يستجيب دعاءك چې هغه تا سره دا وعده کړی چې زستا دعا قبلو ما پوه شوې نو ته ته نو غواړه لا ان کشفتا کچرته تعالی رکړو عنا زمنا ارج زدا عذاب په سبب د دعا سره لنؤمنن لك نو خامخا مونږ به پتا ایمان راوړو ولا نرسلن معک بنی اسرائیل دویم کار بداو کې تا سره بنی اسرائیل ولي ګو شام ته ته تواز دې شام ته بودم بت مونږ به سره فریب دي فلما کشفنا عنهم الرجز الله وی هر کله چې مونږ لري کړو د دوی نه عذاب الی اجل تر یو نیټه پوري هم بالغوه چې دوی هغه نیټه ترسیدون کیو هغه نیټه سوا یو هفته وا پوښی و ورځ یا تو ورځ دا وا نو دغه ته دوی ورسیدل اذا هم ينقصون نو ناسا په بیا دوی هغه وعده ماتون کیو دا یو یو عذاب کې داسې شوی دی چې مثال په تور باندې په دی باندې طوفان راغی نو دوی به وی چې لری کا کنه دعا را توکا دعا دې وته وکړه لری به کړو هفته پس موږ ایمان راوړو چې هفته به تیر شو یو جمعه بیا به انکار وکړو دا مړه پوښوی بیا به بل عذاب راغی بیا به دغه شانته چلو الله وې دام دې پکول فانتقمنا منهم نو اخیری اخیری عذاب دا لغه اتم عذاب فانتقمنا نو بدل واغست مونږه منهم د دوینا فاغرقناهم نو ډوب مکرل دا فرعونیان فل یم می پاغه سمندر کې یم بعد وی خوګ او تریخ سمندر دواړو ته ویل کیږي او بعد وی نستر تریخ سمندر ته کوم دغه ویل کیږي دې دا کې مراد ته ناغه بحر قلزم دی اوس موجوده دور کې ته خلک بحر احمر وای دا دې دغه سره چې کم خوا کې واقع دی مصر سره خوا کې واقع دی بحر احمر او بیا هغه اوس پکې هغه خیال مکړی سویس کینال جوړ کړی دی نو هغه سویس کینال چې دغه سنگم سره دی را کوشش کړو فرعون را کوشش موسی علی السلام دغه ځای پوری شو دې پکې را کوشش چې دوی را کو شو بس الله تعالی دغه ځای کې ډوب کړ نو ګورې موسی علی السلام دا فرعون چې دا په سمندر کې ډوب شوی دی خلک سوې شاعران چې شروع شي په نیل کې ډوب شول کله نیل وای سین دی دا دغه نه سمندر نه په نیل کې نه ډوب شوی په قلزم کې ډوب شوی دی فل یم نه په سمندر کې بانهم په سبب د دې باندې کذبوا بیااتنا چې دروغجن ګڼل آیاتونه زمونږه یو عذاب نقصان داو دویم دا وکانو عنها غافلین او دوی د دې د دې آیاتونو زمونږ نه ایمانه ده کوم د غافلین وخت کې دی معنی تا غافلین څه شی او به خبره نو به خبره سره په الله نه رانی سي نه نه و دوی د دینه غافلین بے پروايي کوونکې پروا نه کوله د آیاتونو چې یاره دا آیات دی څه شی دی بس بے پروايي به کوله واورثنا القوم الذين او بدل کړي ورکړه په میراث کې ورکړه مونږه هغه قوم ته د ازمکا الذين اغزمکا كانوا الذين کسان كانوا يستضعفون چې هغه کمزوري کړي شي او کمزوري کړي شي سوکو بني اسرائيل خو صحیح شو هغه ته الله وی ورکړه را بچي سورته قصص کې براشي پنځم آیات کې ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين خوش مونږ اراده دا کړې و چې په دوی احسان کو او دوی د ځمکه وارثان جوړ کو یستضعفون چې دوی کمزوري کړی شي مشارق الارض په مشرقونو د ځمکه د مصر کې و مغاربها او مغربونو د ځمکه د مصر کې التي کم سم وت ورکل هغه ځمکه ورته ورکړه بارک نافیها چې برکت چولې مونږ پاره کې کم از مکه وت الله تعالی په بدل کې ورکړه د مصر زمکا باندې وای لیکن دا قول صحیح نه دی ډایرک مصر ته نه راغلی دوی ته الله د شام زمکا ورکړه دوی خو لاړل تی تا په تی کې بیا که خیر نو کړی سالوی کاله خو دوی الته ناس جهاد نه کولو سالوی کاله بعد دوی د الله حکم منلو جهاد وکړو چې جهاد وکړو د شام زمکا وت الله تعالی څخه هغه ورته فتح کړه ځکه مبارک زمکا بارک نافیه چې راغله نو دا د شام زمکه ته ویل شوی دی سورته خا بما صبرو په سبب د دې باندې چې دوی صبر کړو کلک پاتې شو په خپل دین باندې و دمرنا ما کان یصنع فرعون او تبا کړل مونږه کان یصنع فرعون هغه بنگلې چې جوړول فرعون و قومه او قوم داغه و ما کانوا یعرشون او هغه چې دوی چې اوچت چت چتونه جوړول د یو د بل د پاسه بلډینګونه جوړول الله وی غټول ورلسکل هغه ورلل کړل او تبا نه کړل ورلا اوس د دین ورستو دا څلورم مقام چې کوم دنه شروع کیږي تر دې پورې دا درې مقام شو دا به تر یو سل او یو سل وختمه پورې چلیږي په دې کې دغه د دام تقریبا درې آیات جوړیږي په دې کې په موسی علی السلام باندې اوس بل دغه راځي مصیبت راځي اول خو فرعونانو مصیبتونه اوس د قوم د طرف نه د قوم عقیده خرابېږي ګډوډېږي نو هغه یو مصیبت ده او بیا د هغه جواب کوي موسی علی السلام او ذکر د نعمتونو ورته کوي چې ګوره د بدبختانو تاسو عقیده ول خرابېږي تاسو ول شرک کوي په تاسو خو الله دور لوی نعمت کړو وجاوز نو مونږه پورې کړل به بنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتو نورال دوی علی قوم یو قوم تا یعکفون علی اصنام لهم چې هغه څه کول عبادت کولو علی اصنام د اغبطانو لهم چې د دوی لپاره یعقفون عقوف فعل کیږي جلوس اغناس تدا په طریقې د تسرا د تعظیم سره یو چاته د یو خپل بوتانو ته په یو تعظیم سره په یو انداز سره بناستو دا قوم وای څوک وای دا د بنو لحم دغه خلقو او دوی چې کمسید عبادت کولو نو هغه د غوا شکل جوړ کړو د غوی نو هغه ته عبادت کولو دوی قالو نو دی وی دی بنی اسرائیل وی یا موسی اے موسی اجعل لنا الہا مونږ لم داس یو خدای جوړ کا کما لهم الہ لک څنګه چې دوی خدایان دي داس مونږ یو وګوره کنه دا دی دی دا کې دا خبره وکړه ها دا خبره چې دی وکړه موسی علی السلام ورته وی قال وی موسی علی السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم نه پویا تاسو خو ډیر د ناپوهی کارونه کوي اوس په سمندر را پورې شوي یو الله مدد کو بچ په توحید چې اوس شرک شروع کوي دا مو څه کاروبار شروع کړو نو دوی دا خبره وکړه په دې ځای کې بغوی لیکلی دي تاسو ما معلم التنزیل کې بغوی وایي چې ګورا دا مسلمان قوم پیغمبر پکیو دوی ولې دا مطالبه کوله چې اجعل لنا الها کما لهم الها وای دوی دا نوی چې مونږ د هغه هغه به مونږ خدای خود دوی عقیده دا جوړه شو چې کنه دا یو شکل پکار دی پوه شوی چې دا هغه شکل خلق عبادت کوي او هغه چې کوم دنو اصل کې الله تعالی پاره کې حلول کړي نعوذ بالله نو د دې وجنه د دوی دا دا مطالبه وکړه او دغه وای دا دا خو بغوی په دې دا کې ویل دي خدا کف کم قوم چې عبادت کول دوی څنګه عبادت کولو نو قرطبي وایي دي چې غیر چا پیره تاویدلو دا دغه به کول په هیڅ کنه لات نه پړه کول بس دغه دوی هغه عبادت دغه دوی هغه عبادت بل په دې ځای کې اوس دا سوال لازم چې دا بنی اسرائیل په دې مطالبه باندې کافر شو که کافر نشو نو بعد وایي وایي نه دي کافر شوی کافر شوی خو نه دي او بعد وی دا نه کافر کیدو وجه دا ده چې دوی خو پیغمبر نه وغوښتل نو پیغمبر نه مطالبه وکړ چې هغه راته جوړ کړو دا خبره غلطه ده کله پیغمبر نه غواړي چې شرک غواړي مشرکیږي په کافر کیږي په لیکن د دوی د نه کافر کیدو وجه دا ده چې دوی نوی مسلمانانو په دین پوره نو خبر نوی مسلمانان شو او دا زمونږ صحابه سره داسې واقع شوی زمونږ د صحابه رضوان الله تعالی مجمعین په حنین کې هغه صحابه نه دا زړه صاحب هغه صحابه چې کوم مکه کې اسلام راوړو د مکی فتح وشو او هغه کې هغه خلک مسلمانان شو نو حنین ته نبی علیہ السلام سره جنگ لاړل چې کله جنگ لاړل نو الته د حنین کې د کافرو یو ونه و ونه هغه ونه پوری باغی تور راخ کړي توری به راخلی چې جنگ ته برات لږه مشرکانو او وی به دې سره تبرک چې کوم دنو هغه راشي بیا تورا هغه ډیر صحیح کار کوي کنه نو دې دا کې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی وی اجعل لنا ذات انواتن ذات انواتن کما لهم ذات انوات مونږ لم داسې یو شی جوړ کړه چې مونږه مغه پورې خپل تورا راځوندو چې برکت کیږي کنه نبی علیہ السلام ورته فرمایل اتقولون کما قال اصحاب موسی تاسو داسې خبره کوي لکه د موسی علیہ السلام ملګرو چې ویلو اجعل لنا الها کما لهم الها چې څنګه هغه ویلو چې موږ له ذات خدای جوړ کړه لکه چې دوی دي تاسو هم دا خبره شروع کړه بس هغه خو بیا غلی شو په دغه شو نه توبه ګار چې دا خبره خو غلطه لکه دا خو نو دا نوی مسلمانانو په مکه کې تازه اسلام راوړو او په درې مسلمانانو ورځ بل جنگ روانو نو په دې وجه باندې دا شانت خلق د دوی جهل معتبر وي چې خداسا الاسنان وي دا دغه وي حدیث او سن بل اسلام وي نو دا هغه جهل بیا معتبر دی دا هغه د وجه نه پاغه باندې فتوا نه لګي ها ان هؤلاء موسی علیہ السلام ورته یقینا دغه خلق چې دي چې در کولې تاسو سو العذاب بد عذاب بد سزاګانی ها ويقتلون ابناءکم وجلب دامن تاسو ويستحيون نساءکم او پر خودی بیجنه کای تاسو یا غبل معنی پکې تما کړی وا چې بے حیا کولې بیجنه کای تاسو خدا راته یا ساتي چې ګوره یو پیر معنی کوم پر اسلوبتونو کې یا سره پکې دوه دوادري درې پنده پنده ارده کې نشي کولای ځکه چې بیا خو ګرانه وفي ذالکم او فدغ بچ کې دوست تاسو کې بلا النعمت من ربکم طرف در اقتصاصنا عظیم لوی دا کچرته د انجا دا ذالک اشاره سره کدا تا نجات تکړه نو بیا به د بلا مان نعمت کې او کدا ذالکم اشاره کوم دین او هغه تا دغه تکلیفونو تکړه نو بیا بلا ان امتحان من ربکم طرف در اقتصاصنا عظیم لوی وواعدنا موسی 30 ليله د دې ځای نه پنځم مقام شروع شو دا به چلیږي تر یو سل سلور پنځوستم آیات پورې ښا په دې مقام کې سدي نو په دې مقام کې اول خو د موسی علیه الصلاۃ والسلام چې لاړو او پوری شو په سمندر باندې نو دا غي ځای نه موسی علیه السلام میقات ته لاړو ښا میقات ته دو میقات لري موسی علیه السلام یو پیرتل الله تعالی ورته تورات ورکو او بل پیر لاړو هغه خلک توبې لچ کوم د بوتلی ودا نه خو څه کنه زمونږ امیانو خلکو کې بس مشهور ای تبلیغان ملګریم ډیر کوي او چې ګور وای موسی علی السلام بس دغه روان دي خو څه کنه کوی تور ته روان دي روزانه نو روان دوه واره تلو خو څه کنه نو دا سری دا اوله واقعه راغی نه ذکر کوي او بیا د موسی علی السلام چې لاړو الته تمنا دو ملاقات د الله تعالی د مخامخ لیدو کړی دا الله تعالی هغه چې کوم دینو دا هغه په وجه باندې الله تعالی ورته چې نه دا تمانه شي لیدې تمانه شي لیدې دا هغه نه ورستو بیا موسی علی السلام ته الله تعالی کتاب ورکړو او د کتاب نه ورستو بیا په دې میانس کې لږ یو ځجر بیان نه او تقویف ته بیا دا هغه نه پس د قوم شرک ته قوم راغ دلته کې د دغه د ګسکی عبادت شروع کړو په هغه لاندې باندې شو واوریدو بیا د موسی علی السلام واپسی دا قوم ته زورنه ده بیا د قوم توبه ده او بیا د الله تعالی د طرف نه د هغه د توبې قبولیت ته دغه ذکر کیږي و وعدنا موږ وعده غستو موسی موسی علی السلام نه 30 لیله د دیر شپو چې دیر شپو له تراشه یو میاش تیر کړه روزي نو سچل بو شي تاسو په کتاب ملاو شي تاسو ته یو میاش مهنت وکړئ ان شاء الله قران برکت سنا تاسو د شي که خیر کا الله ته منظور وا نو دا څه دی موسی علی السلام تعالی وی راکاو په دې دیر شورا کې الته موسی علی السلام باندې روزي وي چې تبر روزي نیسی چې کله موسی علی السلام روزي نیولې نو په دې روزو کې د موسی علی السلام په مدد کې په دین کې دا خبره وا چې په دې روزو کې به مسواک نه کې موسی علی السلام په دې سمه روزه باندې څوکړو مسواک وکړو خطا شو الله تعالی ورته وی نه اوس په یو لس ورځې نور هم تیرې خو شوي نو لس ورځې نور تیرې کړې نو سلوي ورځې هغه څه شوي هغه پوره شوي ښا ال ته ګورته د بقره کې تاسو ویلي وای دعا عدنا موسی 40 ليله خو ما تاسو ته وی دلته قصه مختصر ذکر کین نو سلویخت اول نه ذکر کین دلته پورا دغه کین سلاسین لیلتن د دیر شپو و اتممناها او پورا کړی مونږ دغه دیر شپې به عشرن پلس نور سرا نور د تو سرا د شپې فتم میقات ربه 40 لیلتن اے اوس چا به وی چې دا لس پر دې شلو سره یو ځای شوی نو ټول به دیر شوی وینا نه دا دیر ځان ته وی لس نور ځان ته وی فتم میقات ربه نو پوره شو میقات د رب د موسی د رب د موسی علی السلام 40 لیلتن سلویخ شپه میقات څه ته ویل کیږي میقات وای هغه وخت هغه وخت او هغه ځای چې هغه یو ملاقات د لپاره مقرر کړی چې هغه ته څه ویل کیږي هغه ته میقات وای ښا صحیح شو وقال موسی لاخیه وی موسی علی السلام خپل رور ته هارون علی السلام ته دا د پلونه مخکې ورته ویل خو ما تاسو وی کله چې قرآن کریم تا ته هغه مقصد ذکر کړي نو کله قصه به ترتیب هم درته ذکر کړي نو وای وی موسی علی السلام هارون هارون علی السلام ته او خلفنی زما خلیفہ جوړ شه فی قومی په قوم زما کې واصلح او اصلاح کو د خلقو ولا تتبع سبیل المفسدین او متا به کېګه د لارو د مفسدانو د لارې د مفسدانو په مفسدګرو خلقو بس چرته شاته لاړ نشي نو دا د موسی علی السلام ورته وی چې او خلفنی په دې یو سوال لازم سوال دا دی چې هارون علیه الصلاۃ والسلام خو خپل پیغمبر دی نو دا هغه خو خپل باندې دغه شان چې پاتې شي هم خلیفہ دی نو څه ضرورت چې موسی علیه السلام ورته وی چې او خلفنی جواب دا غي دا دی چې ګوره د موسی علیه السلام دوه ډیوټي وی په قوم کې یو خدای پیغمبر او دویم نمبر دی امیر المؤمنین مکنه خو اسلی نو چې کله هارون علیه السلام هارون علیه السلام چې وو هغه پیغمبر وو خو امیر المؤمنین نو نو موسی علی السلام چې تلو نو هارون علی السلام ته وی چې د امارت ذمہ داری ته سنبال کنایب شو پوه شو و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدين د خلق اصلاح کوا او د مفسد فسادګر خلق د لارې متابع کیږي دا ورته اته تاییدن او تاکیدن وای غنی هغه پیغمبر دی هغه فسادګر خلق د لارې تابع کیږي نه ولما جاء موسی لمیقاتنا هر کله چې راغی موسی علی السلام لمیقاتنا هغه ځای د ملاقات د مونږ ته وکلمه ربه او خبر یو کړی موسی علی السلام تر رب ددو نو چې خبر یو کړی تل ډیر خپل موسی علی السلام ته ورکړو پوه شوې چې دا الله به یې څنګه چې دا لیدل نه وي نو قال وی موسی علی السلام ربي ای رب زما ارنی او خیماتا ذاتک ذات خپل انظر الیک چې د وګورم تا تا الله ما ته ځان وخه خدا سي یا ته وخه چې درته ګورم دا ته خو ته ما ته ځان خې په قدرتونو باندې خو نه چې دې مخامخ وینم قال الله ورته ویلن ترانی هرگز تمان شلی دې په دنیا کې تمان شلی دې ولکن انظر لیکن وګوره ال الجبل دې غرتا فان استقر مکانه نو کچرته حصار شو پزای خپل باندې فسوف ترانی نو ذره ته ما ویني ته غر ته ګوره که غر برداشت کړې شو بس بیا مالی دی شي خو که غره کې دا برداشت نه ونه بیا تمانه شي لیدي فلم ما تجلا ربه نو هر کله چې تجلا جلوګر شو الله تعالی رب رب د موسی علی السلام جلوه وکړه خپل جلوه راکاره ته جلوه څنګه وا نو بس کما یلیق بشانه تعالی ماره ته دا متشابهات کې ډېر کسی نه کوي تاسو چې په خدای کې ډېر غږیږي کنه دا ډېر دغه زیاته خبره ده چې په الله کې دومره زیات ور داخليږي او داغه په ذات کې بیا دومره خبره کې خو دومره چې په حدیث کې څنګه راغلی صحیح حدیث ته وای چې دا غتا اوس دا دا نه څنګه دا غټه ګوته د مونږ د دی ګردا بنوای پوه شئ خدای الله د شان مطابق وای دا کته ګوته چې وا نو دای د کچای ګوته په دې بند باندې کې خودا پوه شو کنه او د تاسو لاس نه جوړم پوه شو هغه کانته ځکه چې دا جوړولم دا دینم من راغلی امام احمد ابن حنبل دوی تقریر کولو وی الله تعالی ګوت او خو دا ولم دا ته ګوت چې د امام امام احمد تن لاس کټ کړو وی دا څه مکوا دا څه نه و پوه شو الله تعالی هغه تاسو څه پته لري څنګه و نو دا چې دغه فقط وکړل نو چلو شو جعله دکا نو وی ګرځول دا غر د ځکه سره هموار دا غر زره زره شو یری را شو مکمل د څه خور شو پوه شو وخر موسی صائقا او را پریوت موسی علیہ السلام بیهوشا موسی علیہ السلام بیهوش شو فلما افاقا نو هر کله چې موسی علیہ السلام په هوش کې راغې قال وی وی سبحانك یا الله تفاکی دې دونه په دنیا کې ته په دنیا کې نشلی دې بالکل تبت الیک ز توبه او باسم تا تا وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو نیم یعنی په اول نمبر مؤمن ز په دې عقیده يم چې الله ته په دنیا کې نشلی دې صحیح شو اوس د دې ځاینا معتزله استدلال کوي چې الله تعالی نه په دنیا کې لیدي چې نه په آخرت کې لیدي شي ولی هغه دلیل نسی ویلن ترانی تما نشی لیدي خوښ وي او بل یو دار دي نه دلیل نسی دویم نمبر دا وایي چې ګوره موسی علیه السلام او ګوره بیهوش شو د دې برداشت نشو کولای نو موږ وای بالکل په دې بدن باندې په دنیاوی باندې نشلی دي او لن ترانی لن چې راضی نو دا د پاره د نفي د مستقبل راضی خود نفي تعبیدی پکې نیوی چې همیشه مې نشلی دي نه نه په آخرت کې ملي دي شي او موږ تر دلیل دا دی چې ګوره موسی علی السلام ته الله تعالی وی چې تغر کا ګوره نو د غر دا پاتې کېدل او رانېدل دواړه عقلی طور سره ممکن دي چې پاتیم شي او دغم شي او کم شي چې امکان پورې متعلق شي ممکن پورې متعلق شي نو هغه ممکن وي نو الله تعالی دې دل کیږي هغه بل دغه دا کوي چې ګوره موسی علی السلام بیا توبه او باطل دې خبره نه نو مونږ وایو چې د موسی علی السلام توبه چې وا هغه د ګنا نه نه وا هغه توبه تعبدي وا چې ډیر سخت متاثر شوی الله د خدا طرف ته متوجه پوه نو دا خبره وکړه قال یا موسی الله ورته وی اے موسی ان استفیتک یقینا ما ته ورکړې علی الناس په خلق باندې به رسالاتی په پیغامونو خپل سره و به کلامی او په خبرو خپل سره ما تا سره خبرې وکړې تا سره تا تم پیغامونه درکل فخذ نواق لما اتیتک کم چې در کوم د تا تا وکم من الشاکرین او شد شکر کوونکو نا وکتبنا له فی الالواح او اولی کلمون دی موسی علی السلام ته پاغه تختو د تورات کې لیکل او مونږ دتا په تختو د تورات کې پته ولګی د موسی علی السلام ته لیکل کتاب ملاو شوی من کل شیء د هر یو سیزنا هر یو شی پکیو هر یو شی نه چې بنی اسرائیل ته کوم سیزونو ضرورت په شریعت کې هغه ما تاسو ته کل قاعده ویلې و یاد درته چې کل کله د استغراق عرفي د پار راضي کله د استغراق حقيقي د پار راضي دا کل د استغراق عرفي د پار دی موعظه النصيحه وتفصيلا لكل شيء او بیان د هر یو سیز چې بنی اسرائیل ته ضرورت او بو سره وایخه ځکه چې د هر سیز تفصیل نو بیا قران ته ضرورت قران بیا ول راتلو چې هغه کې هر څه په تورات کې وو نه هغه کې دا هغه مطابق چې هغه ته ضرورت هغه پکې وو فخذها نو الله وی مونږ ورته وی فخذها چې واخله دا تورات بقوت په قوت سره په پوره کوشش سره په پوره کوشش سره مطلب دا دی چې عمل په وکا دا یا بقوت د خپل وخت مطابق واخله فتق الله مستطاعتم دا الله نه دومره وډار چې څومره تاسو طاقت کیږي یا بقوت دا تورات واخله په قوت سره په خلکو نافذ کا عملی کا په خلکو باندې د دې حکومت قائم کا وامر قومک او حکم کا قوم خپل ته یاخذو چې واخلی به احسنها په خيستو د دې تورات سره خیسته د دې تورات د دې تورات خیسته مسلو باندې د قوم عمل کی یاخذو بیاحسنها یعملو بها د قواز تورات په خیسته مسلو د عمل کی نو په دې سوال لازم چې ولې په تورات کې خيسته مسلم وي او غیر خيسته هم وسو نو جواب دا غي دا چې نه دی اضافت ته اضافت بیانی وي څور څه وي اضافت بیانی چې مضاف له عین مضاف دا یو شی وي به احسن ها ټول تورات خيسته لري بس مطلب دا صحیح شو احسن سدي دا ټول تورات دی ها د میر تورات یا دا د چې بعد وای به احسنها بعزائمها د دې په هغه عظمت احکام چې کوم دی په هغه دی عمل کې په دې کې دوه قسم احکام په کتاب کې یو رخصتی یو عظمتی نو قوم د عظمت په احکام باندې سره کې عمل کوي سوریکم دار الفاسقین درته وب خیم دوی ته دار الفاسقین کور د فاسقانو کور د فاسقانو سره جهنم ورته وخیمه یو معنا دادا دوی معنا دادا چې سوریکم دار الفاسقین زه به ورته وخیم کور د فاسقانو یعنی مصر مصر به دوی ته وخیم بیا ورته الله او خودل په داوود علی السلام په دور کې هغه بیا دوی ته ورکړو ساصرف عن آیاتی ذره چې اړوم زر آیاتونو خپلنا الذين كسان يتكبرون في الارض دا تورات بسوک منی ها د تورات نه به مخ سو کړی الله وی بی دین سړی به مخ کړی ساصرف عن آیاتی ذره چې به اړوم د آیاتونو خپلنا الذين کسان یتکبرون فی الارض چې لوی کوي پزمکه کې بغیر الحق نا حقا ناجائز لوی کوي یو معنا دادا تاسنی معنا کې هغه وی یتکبرون فی الارض لوی کوي پزمکه کې بغیر الحق فنا حق دین باندې پناحق دین ورته ځان دومره غټ کاری پناروا علوم ورته ځان دومره غټ کاری کنه وای ما ته ضرورت ته د قران تکینم پوه شئ الله وی تاسو را پرېږدم نه ساصرف عن آیاتی فقطاده دې دا کې وای ساصرف عن فهم آیاتی ز اړوم د فهم د آیاتونو خپلونه هغه کې هغه لیکلي دي چې کم خلکو ته الله پاک قران نه زده کوي نو په هغه کې به کم از کم نه هو بد کولینو کې یو به پکې وي ښا خو په قران باندې به الله نه پوي یو دا چې وي په چا کې بدعت وي نو الله تعالی هغه ته قران نه زده کوي خو څه کنه قران باندې هغه الله نه پوي دا بریان مریان تاسو ګورئ کنه دا کلم په قران دای نه پويږي خامخا دا بیا تاسو دویم نمبر په قران باندې هغه سړی وای نه پويږي چې هغه کې کبر موجود دی کبر غرور می پکې ځان وته ډیر غټ ښکارا کیږي الله وجه په قران نه پویم دریم نمبر چې کوم دی چې څوک د دنیا سره ډیره مینه کوي نو هغه سړی ته الله تعالی قران نزد کوي او قران باندې نه پوي سلورم نمبر چې چا کې هوا وي د خواهشات تابع غوندې سړی سي د خواهشات پر سر روان وي دته الله قران نزد کې یو نه کې نه ورته او بل هغه سړی دی چې هغه په ګناونو باندې اصرار کوي همیشه ګناونه کوي خو چې کنه او نه منې کېږي توبه ته نه وباسي دې سړی ته الله قران نزد کوي بل هغه وای چې یو سړی په ایمان کې کمزوري کنه ایمان سم نه مضبوط کړي دې سړی ته الله قران نزد کوي بل هغه وای چې هغه سړی ته قران الله پاک نه زده کوي چې هغه ضعیف التحقیق وي ځان پکې نه ستړی کوي نو پوه شئ قران صحیح تحقیقات نه کوي نو هغه الله پاک قران مت نه زده کوي بل اتم نمبر هغه وای چې هغه سړی ته قران الله نه زده کوي چې داسې مفسر په قول باندې اعتماد کوي چې دا هغه سره علم کم وي نو هغه باندې اعتماد کوي هغه تم قران نه زده کیږي او نه هم نمبر هغه وای چې کم سره په عقل باندې قران دغه کوي پوه شو راضي او خپل عقل باندې زده کوي معقولات باندې ځان نه معقولي جوړ کړي او په قران کې هغه فټ کوي قران باندې الله نه پوي قران پر سلف او اقوال باندې زده کوي سلف څوک تی ما تاسو ته ویلو درې قرون دی ګوره خیا ساتي سلف دغه شامی تاسو وګورئ د ابن عابدین رحم الله هغه وی سلف د احناف ختمي کې په امام محمد سے باندې په چا ختمي کې په امام محمد باندې ختمي یا غدا ختم شو یا څوک سلف سلف نه دي ښا اصطلاحي سلف هغه ته ویل کیږي او بیا په محدثینو کې دا طلب چې کوم دینو بس دا دا اصحاب د کتابونو شپږو کتابونو مشران څه دي تر دې پورې چې راوړل شي بس دینه پد بیا سلف نشته ها متقدمین د حنفی مذهب چې کوم دی هغه په شمس الائمه حلوانی باندې ختميږي نو به هر حال دا دي دې کسانو ته الله تعالی بیا قران نزد کوي چې پچا کې په دې مرزونو کې یو مرز وي قبل و سره به ته جمع کې موږ د دې آیات نو سره د نور مراقلو یو څه چې دی یو چې څوک آیاتونه دروغجن غني دروغجنې غني مطلب دا دی چې د قران صحیح تصدیق نه کوي د قران د خبر په مقابله کې بل خبر له ترجیح ور کوي بل سوچ چې تنه سکی غفلت او بے پروايي تنه کوي قران هغه ته نزد کیږي ها ساصرف عن آیاتی نو الله وی ذره چې د اړوند آیاتونو خپلونه د خپل آیاتونو نه اړوند دي ته نه کینوم ها قران تبدې نه کینی کم کسان الذين يتکبرون هغه کسان چې هغه لوی کوي په ارض پزما کې بغیر الحق پنا حق دین باندې نا حق دین نا حق علوم پاغي باندې ورته ځان ډیر غړ غړ کاری وي بس مونږ پوهیږو پوه شو کنه اسړیو کنه وی چیرې ما باندې قران بد داس خلق باندې بیا قران بد لګي ویره په اوازونو کې ما باندې د تلاوت आवाज بد لګي او په دې آبادو کې را باندې د جمعات ډیر بد لګي په دې ویختو کې را باندې ګیره بد لګي او په دې کپلو کې را باندې د پګړې بد لګي مگر دا هغه عملونه کانو یعملون چې ودوی او هغه دا غي کون کې واتخذ قوم موسی وسرا صدا قوم یان کې رته کتابونو د ذکولو د پاره او د کتابونو باندې د عمل کولو د پاره د تلارو کوله په دې لار به تز دکې اوس دا غي نه پس بیا د موسی علی السلام کیسه رته شروع کړي چې خو موسی علی السلام خو الته میقات کېو دلته قوم گمراه شخه قوم گمراه شو سوره طه کې براشي الله تعالی ورته خبر ورکړو ورته وی ما اعجلک عن قومک یا موسی وی د سشي په تلوار سره راوستي د خپل قوم نه د قوم نه خډیر په منډه رااله هغه ورته وی ها هم اولای علی اسد بس هغه سم دی وی زما په نقش قدم را روان دي مو الله تعالی ورته وی هم اولای علی اثری الله تعالی ورته وی تا ته پته نشته فإنا قد فتنا قومک من بعدک مونږ خو هغه په امتحان کې چولې دي څنګه وی و اضلهم السامری هغه سامری مولوی سے ګذره ګډوډ کړی دی هغه ټول لاړو دي گمراه شو پوه شو نو هغه واقعي طرف ته اشاره ده واتخذ قوم موسی او اني سلو قوم د موسی عليه السلام من بعده پس د موسی علی السلام نه نو دا کار خدای د موسی علی السلام د مرګ نه پس نه کړي نو من بعد ذهابه ال المیقات پس د تک د موسی علی السلام نه میقات تا سې وکړل من حلیهم د هغه زیوراتو ها موږ ته کالی وایو د هغه کالو د دې قوم نه عجلن غسکه پوښوي غسکه چې کوم دنو هغه ته نه جوړ کو دا کلمه تاسو ته ویلو چې دا دوی د فرعونانو نه وړي ځان سره فرعونانو نه وړیو چې وی مونږ چرته واده له بنی اسرائیل خو ته باندې کړی وکنه چې د شپې وټل وی مونږ له لګ دا غرا کې زیورات نو غي ولا ورکړي چې ورکل نو دوی خو د شپې لاړ سپیس پکې کړي نو چې لاړل نو دلته کې فرعونیان هم غرق شي تباس نو دا وته الله تعالی یو قسم غنیمت ورکړ دا دوی ملک شو سورته دخان کې براشي واورثناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم و نعمت و اورثناها قوما اخرین مستفسر راځي الله تعالی غدوی ته ورکل چې بس دا تاسو شو خو دلته کې دا بعض به به دغه سي دا و شیخ شي کنه دا رامي کله نو هغه مسامری په کې دغه شی و سامری ورته ویل ک تاسو پردي کاری پردي زیورات هم راوړي دي او په دې باندې ګناګار یې هغه غریبانان خو نبی مسلمانانو ویخه وی سو سره کوي وی غردوي هغه د هغه غردول دی لاړو خپل وسره دوم غردول چې وی غردول دا غي نه پس په د ور بلکو چې ور بلکو دا زرګرو نو دته نه هغه غوسکی شکل جوړ کړه چا اوس کی چې کنه جوړ کاغه کې خودو هغه کې به هوا تل راتلا غو اوازم کول نو بس دغه نه سو کړو دغه نه دغه جوړ کړه من حلیهم عجلن چا اوس کېو دلته کې جلالین وای الدم هو اللحم وای وینا وخه پکې او مطلب دا چې روح اوس کې څنګه جوړ شنه نه نه لاته نه وا روست ته قران ګور جسدن جسد سړی صرف جسا وا له خوار چې دا غیر پاراوازو نور پکې څه نو ښا علم یرو انه الله وای دی ګورینا انه لا یکلمهم چې دا غوس کې د دوی سره خبرې نه کوي ولا يهديهم سبیلا او نو ورته لار خي نو دا څنګه خدای دې دوی اتخذوه جوړ ک دوی اغنا الہن بو سره وای دوی دا اغنا جوړ ک خدای وکانو ظالمین او دوی په دې کار کې ظلم کوونکی شرک کوونکی ولما سقط فی ایدیهم اوس د دینه ورستو بیا دوی هغه خدا اوس کیسه کې ماته ته وی کړه غیر مرتب کی سره تراوړي دغه خو د بنی اسرائیل او خباثات ذکر کوي اصل کې چې هغه تابع شیو د چا د ما انزله په ځای باندې د غیر ما انزله د سامری تابع شیو نو د هغه کیسه دغه ته دغه به ترتیب ذکر کوي چې کله مقصودی کیسه کې سوینو هغه را مخ کې کوي نو اوس دای پوه شو رستو خدا موسی علی السلام چې راغ نو دوی الا پوه شو ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې پریوتا فی ایدیهم پلاسونو د دوی کې لکه پلاسونو کې سب پریوتل بعض وای چې دلته کې د دین ندامت مراد دی دا ډیر تفاسیرو دا وای په عربی کې ویل کیږي چې کله په لاسو کې ور پری وته کنه لاسو کې څور پریوزی لاسو کې داسې ور پریوزی کله سړی خفای کنه نو داسې کړي کړي کړي کړي ویل خیال مده کنه نو مطلب دا دی ولما سقط فی ایدیهم الندم هر کله چې دوی په لاسونو کې ملامتیا پریوتا چې دا مسوکل پوه شو کنه ډیر سخت ملامت شو سر را پری وته خپه چې دا غلط کار کړی ورا او او دوی اولی د ځان انهم قد ضلوا چې یقینا مونږ خو گمراه شیو نو قالو دوی فورن ویل ان لم يرحمنا که چرته رحمونه کې به مونږ باندې ربنا رب زمونږه ويغفر لنا وبخنونه کې مونږ ته لنکونن من الخاسرین نو خامخا چې به مونږ د تاوانیانو نه خدا پکې یوی ډلې ویلو بل ډله داسې متغی توبه نه وایستی اوس د موسی علی السلام ما تاسو ته وی دا کیسه دا دغه کړه او د دې خباثت مخکې ذکر کو اوس بیا د به ترتیب کیسه دا چې اول موسی علی السلام راغی روست دوی پیمانه شو ولما رجع موسی هر کله چې واپس چې موسی علی السلام الی قومه قوم خپلتا غضبان اسفا په داسې حال کې چې غوسه او اسفن غمجنو په شرک د قوم باندې په دې باندې خفاو قال ورته وی بئس ما خلفتمونی بد دې هغه شی خلفتمونی فعلتم فعلتم خلفی چې تاسو کړه د زمانہ رستو تاسو زمانہ رستو چې کم کار کړه دام ډیر بد کار کړه دې من بعدی پس دتلو زمانہ عجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کړه امر ربکم په امر در رب تاسو اے امر درب سو امر درب داو چې موسی علی السلام برازي او تاسو ته تورات راوړي هغه وعده ده سورته طه کې براشي افطال علیکم العهد ام اردتم ان يحل علیکم غضبی غضب من ربکم فاخلفتم موعدی افطال علیکم العهد پتا سو د الله غ وعده دی رو دښوا یو میا سلوی خو د کتاب ته قصه دومره وګدښوا چې موسی علی السلام نشته د علی ځان له دین جوړ کو دومره د تراکیزه لری ښکارا شوا دلته چې تاسو جلالین وغیرہ ګورئ کنه نو بس اسرایلی روایت دا راځي په تفاسیرو کې دا وی ښا نو سوي وای هغه تختی وی او هغه موسی علی السلام دا په وګرځولې په چې کنه چې وی وګرځولې نو نیمه ماتې شوې نیمه اسمان تلاړې او صفات شوې خبر اوسې دي دا اسرایلی روایت ته بنی اسرائیل د الله تبا کی دوی خپل پیغمبرانو په ډیر دروغ کیسې جوړې کړې پیغمبر د آسمانی کتاب دومره بی ادبی نه کوي القل الواح کی خودی خو کی خودل لک په جلدی سره چوینو عرب او تبیا سوی هغه تبیا القا وی لک سورته یوسف کې براشی اذهبوا بقمیصی هغه یوسف علی السلام وی زما دا قمیص یو سی فالقوه علی وجه ابي نو کی دی د ما د پلار په مخ دا خو نه چې ما پلار پیغمبر دی په مخ کې وای پوه شو کنه یا مخ له ولا راو ورته وای نه نه فالقوه کیږي دی پوه شو کنه یا په صورت قصص کې براشی صورت قصص کې براشی په یو او آیات کې ال تسنگ راضی چې فاذا خفتی د موسی علی السلام مور تعالی وی کله چې ته وډار شي علیه په موسی علی السلام باندې نو فالقیه فی الیم نو تور ا کتاب مستور سره تورات ته سوې فی رق منشور پاغه پانو خورو کې نو پانه ودانو چې ګنه دا دغه دا تختی وی واخذ براس اخیه او راوینی ولو سر ضرور خپل یجره الیه چې راخکلوی ځان ته اختا موسی هغه وی چې ګنه هارون علی السلام چرته څه کړی دا خطا کړی دا براشل ته په صورت طه کې بیا راځي دری خطابات پي اول بخپل قوم ته وي پوښوي تاسو ولې دا کار وکړ بیا را تاسو هارون عليه السلام ته یا هارون ما منعك اذ رايتهم چې هغه دوره تیر چې بیا هغه دغه تر تاسو فما خطبك يا سامري سامري تاسو کول پوښوي موسی عليه السلام را تاسو خپل ورور ته ورور ته وای چې ورورا تا صحیح دعوت غنې نه دی هغه موسی عليه السلام ګمان دی چې غنې د صحیح دعوت نه دی کړي الان کې هغه کړي دی واخذ براس يخيه او راوی نیولو سر ضرور خپل یجره چراغ کلو الیه ځان طرف ته التکی دغه کې بسوره طه کې براشي لا تاخذ بلحیتی ولا براسی رور زما سر منیسا او ګیره می منیسا نو ګیره ته نه ونی ولې خو لیکن دا وچ مطلب دا ورته اسی تر دن لیل باب ویلی دی به روی دا نه کړي خو سر نه راونی ولو اگر چې هغه ته سو هغه ته مشرو خو لیکن دا وچ موسی علی السلام غوسه په دغه ټیم کې او د موسی علی السلام عجیب جلال او غصه خو ډیره مضبوطه وا مسلم روایت کې بتا استراشی دوره چ کوي دغه چول راغه ملک الموت موسی علی السلام متوی څنګه راغله ویره د قراغله متان روح عقل مې اختر روح عقل سپیړې ورک استر کې تیو باسل پوه شو هغه لاړو الله ته فریاد وکړ مسلم سید بیسته ګوره ښا وی چې الله ما در موسی علی السلام دغه څنګه چلو هغه بیا الله تعالی وتوی چې ورشه وته وته چې سور عمر غواړي راغه وته سور عمر غواړي وی چې څومره وغواړم وی چې ته څومره وغواړې د دې لغه په شا باندې لاس کیږي او څومره وخت ستا د لا پلان دی راغلی بیا عمر عمر بل شي بیا بس چل کیږي بیا وفات کیږي بیا نه وفات کیږم بس پرېدا قال ابن امه نو وی وی اے زوی د مور زما وی اے زما د مور زوی دا وتر سره پاره وای د ترحم د پاره وته وای ښا خو چې د پلار د مور د دواړو زوی دی خدا خبره چې دا سره د رحم د پاره وای چې د مور شریک زوی مې په ما رحم وکړه ان القوم یقینا دا قوم چې استضعفونی زی کمزور کړه او ما وکادو یقتلوننی او نزدیو چې دی وجلوه دای خو ما دومره دعوت کړل چې بالکل زما وجلو ته تیار شي وخا او دا سوره طه کې راشي ولقد التکی نوی نمبر آیات کې برادي ولقد قال لهم هارون یقینا ویلی دوی ته هارون علی السلام من قبل مخکره دینا یا قوم انما فتنتم خوش اے قوم زما تاسو خو فتنه کې واچول شي تاسو خو شرکونه شروع کړل نو هارون علی السلام دعوت چلا ولې خدا خبره و چې هارون علیه السلام رستو بیا الته بیان کی چې انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی موسی علیه السلام ته وایي دستانه یریدم ما وی چې جواب را توای چې بنی اسرائیل دې دوه ټوکړي کړي ما ته بل انتظار کړو شرک خو ماتم ختمول خو تر ما بل انتظار کړو نو زه دین لارې دما وکادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء نو مخ شاله په ما باندې الاعداء دشمنان دشمنان خوشحالی کی د مسلمانانو په اختلاف پانی کنه نو دا دشمنان دی دا برا باندې خوشاله شي ولا تجعلنی او مگر زو ما مع القوم الظالمین ملګری د قوم ظالمانو زګور د دې ملګرتیا کې نو ما ما د دې ملګرتیا نه لکړی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبر چې هارون علی السلام خپل ډیوټي پورا کړی دا نو فورا وی قال وی وی رب ای رب زما اغفر لی ما تبخنو کې ولی اخی او زما دی رور ته مو کې وادخلنا او مون داخل کې فی رحمتک په خپل رحمت کې وانت خیر الرحم ارحم الراحمین او ته بهتر در رحم کوونکو نه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم چې دا دعا موسی علی السلام وکړه نو الله ورته وی صحیح د دعا د قبول ده خدا خبره ده چې دلته چې کم کسانو توبه نه استغفار نه بچ کیږي ان الذين اتخذوا العجل یقینا کسان چې نیولې د غوس کې سینالهم نیولې د غوس کې الہن په خدای سره سینالهم غضب نو خامخارس ذره چې رسیږي باغوی ته غضب غضب من ربهم د طرف در رب د دوی دا وذلت او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وکذالک ذل المفترین او دارنګ بدل ورکو مونږه دروغ تړون کو ته په الله باندې څوک چې په الله دروغ تړي دغه چانس به بدل ورته مونږه ورکو ما امام مالک سی وای المفتری هو المبتدع هغه سړی دی چې د ځان نه په دین کې سيزونه جوړي وای دغه سړی دی ابن عینه وای لیس فی الارض صاحب بدعه الا وهو یجد ذله تغشاه پزمکه کې وای بدعت والا سړی نوي مگر خامخا پاغه باندې ذلت وي د پاسه ګرځي او را پټي پوښوي دا کار پیوي وک او دا تاسو ګوره چا چې د الله قوانین بدل کړی دي کنه نو ګوره ټم بم بجوړ کی پوښي جازو نه دی وی خو دې به اکل کفر مخه ته ذلیل ولاړی خیال مو ده کنه ولی ځکه دوی لوی بدعت کړی د الله د قانون متبادل قوانین جوړ کړی دي سو الذين عملوا السيئات آکسان چې عمل کوي بدو عمل کوي د بدو خاموش شو کنه نکسا کانا کی ناشته کنه خو موسی علی السلام خو د غصې په ټیم کې خبرې کولې نو ځکه یو چې ساکاسا پوه شي هغه غصه ته نه کی غلی شو خاموش شو نو چې خاموش شو نو اخذ الالواح راوای غستی هغه تختې د تورات هغه پانی د تورات وفي نسختها او په لیکلو د دې په لیکلو د دې تختو کې هودن هدایت او رحمت او رحمت للذین د پاره دا کسانو هم لربهم يرهبون چې هغه خالص د رب نه سکیږي ډاریږي چې کم خلق د رب نه ډاریږي دا هغه د پاره پکې نصیحتونه پراته او هغه پکې بیا وکتل نو دا شو دا تر دې پوري دا پنځم مقامو چې په دې کې د موسی علی السلام د اول میقات او په هغه دوران کې د قوم د گمراهۍ او د موسی علی السلام د واپسې او هغه تر زورنې تذکرہ وا اوس د دې ځای نه د شپږم مقام شروع شو او دا مقام به چلیږي ورستو را روان دي تر تر دا مخکې آیات پوري با خا دا دغه کوم دی نو په دې مقام کې اول خو دې مقام کې دیسو دا مقام کې به میقات ثانی دویم میقات ته موسی علی السلام په ذکر کوي بل دا چې په اویاو کسانو باندې الله تعالی عذاب راوستو ځکه چې هغه بی ادبی کړي وا بل دعا د موسی علی السلام دا د هغه دوه قسمه قبلې دل دي یو عام طور سره قبلې دل دي او یو خاص طور سره عام طور سره دا دي چې غمړي راځوندي شو او خاص طور سره دادی چې هغه باندې الله تعالی سو کړو رحمت کوي په شرط ته اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا غي نه پس بیا ترغیب دته تا اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او په اخره کې بیا تذکیر د نعم دې نو سلور نعمتونه به ذکر کوي بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام او دو به ذکر کوي دو به کوم دنه په هغه باندې عذابونه ذکر کوي نو دا به تر یو سلا تشبیه ته پوری دا شپږم مقام به خلدي واقع ګوري ورته وختار موسی دویم میقات موسی علیہ السلام ته الله تعالی وی وی دې قوم ته دی واچ توبه وباسي موسی علیہ السلام ورته وی توبه وباسي وی څنګه توبه وباسي وباسو الته سورته راغ کې تیر شو بقره کې وی فقتلوا انفسکم یو بل قتل کوي یا ځان مرګ ته پیش کوي چې تاسو قتل شي پوه شئ په دې داو کې په دې جرم کې دا بس تاسو توبه لکه څنګه چې د قصاص سره د قتل نه توبه وباسي نو قصاص کیږي بکنه دا څه به تاسو توبه وباسي هغه دوی ویل وی نه نه دا دومره سخت خبره د فقیر ځان نه راو باسلی وی دا الله نه دی ویل موسی علی السلام تعالی وی د یرا ول چې ما خبره ووري وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا غرق موسی علی السلام د قوم خپلنا او یا کسان د پاره د ملاقات زمونږه چې الته دوی خبره ووري الته چې دوی لاړل خبره ووري دی نو د خبرو اوریدو نه پس دی وی نه داسې خو مونږ نه منو ولی څنګه به معنی ویلا نؤمن لك حتا نرى الله جهرا مونږ هرگز تا په خبره یقین نکو تر څو چې مونږ الله مخامخ نه لیدل مونږ د مخامخ وینو نو بس بیا مونږ منو یا داوا چې الته سوره دغه کې را البقره کې تیر شو فاخذتهم الصاعق فاخذتكم الصاعقه پتا سبحانه صاعقه را مرګ تندر راغې نو بهر حال برنه تندر راغې زمکه وسره اجل کېدا یا برنه تندر راغې رجفینا مراد وی رجفت القلب دی زړې فعل شو خاقالا اوس دی عمر شو موسی علیہ السلام دغه دا یوازې پاتې دی موسی علیہ السلام غریب بیا سوال وکړو قال وی وی رب ای رب زما لو شئتا کتا غخته وی اهلکتهم نو تابدی هلاک کړو من قبل مخک دین و ایای او زما دې مخک مړ کړی وی الله تا خو زو دی مخک وجل شو مخک دې نجات را کړی دا وسیله نشي په دعا کې چې مخک دې نجات را کړی دی الله وتهدی من تشا هدایت کې غچا د سیرا دوشي انت ولینا تبچکون کې مونږ لره د عذابنا فاغفر لنا بخنو کې مونږ ته ورحمنا په مونږ رحم وکي وانت خیر الغافرین او تب بهترین د بخون کو نه خلق نه الله مونږ ته بخنه وکي دا دعا موسی علی السلام وکړه نو حالت سورته بقره کې بیا تیر شوی دي ثم بعثناکم بیا مې راځوندې کړی الله وتعالى خو الته انعامات ذکر کین نو هغه په انعامات دلته ذکر نکو وکتب لنا فی هذه الدنیا او اولی کی الله مونږ د پاره په دې دنیا کې حسنتن خحالت و فی الاخرته په اخرت کې ملا تخحالت لیکي ان هدنا الیک مونږ ان هدنا نسفی وای ان تبنا الیک مونږ توبه و باسو الله تا تا هدایت تا طرف ته درځو یعنی تا طرف ته توبه و باسو قال الله ورته وی عذابی عذاب زما چې اصیب به رسی رسوم بز هغه عذاب زکات او ځکه یاد کو بعد وای چې دغه چې کوم بنی اسرائیل دا د زکات په بعد کې سستو او ابن کثیر وای نه د زکات نه مراد پاکی وړاندې کول دي ځان پاکول دي ولذنا کسان هم بیااتنا یؤمنون چې هغه زمون پایاتونو باندې ایمان راوړي فساعتبها نو زدا رحمت لیکما ها رحمت لیکم نو ما تاسو ویلو رحمت د الله دوه قسمه دی یو رحمتي وسعت کل شی دا عام رحمت ته یو رحمتي فساعتبها للذین یتقون یو د مؤمنانو لپاره خاص رحمت ته ځکه موږ په الرحمن الرحیم کې معنا کوله موږ دې دا نه غستې وا عام مهربان دی او خاص مهربان دی التم ځکه دا معنا کړی وا الذین یتبعون الرسول دا مؤمنان بسو کی بنی اسرائیل وی په مونږ باندې د الله رحمتونه شوی دی مونږ ته ویلی دی الله ورته وی او دا داس نه دی شوی دا پس شرط باندې دی شرط ګورئ الذين دا با کسان وی یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د رسول النبی چې هغه نبی دی نو دوی وی مونږ خدای رسول او د نبی تابعداري کوو موسی علی السلام مونږ منل او کنه الله وی نه الامیه هغه امی نبی امی نبی څوک ته محمد صلی الله علیه وسلم چې کم هغه تابعداري وکي نو پاغي بر رحمتونه دا کنه نه چار بنی اسرائیل وی په ما رحمت ده الذي هغه نبی امی ما تاسو ته ویلو دوه معنی راځي یو معنی هغه چې څوک کتاب لسته نشي پوه شو یو هغه دا یو هغه دا چې مطلب دا چې ته کتاب دی راغله عربو ته چې امیان ویل کیږي نه په دې چې ته کتاب نه راغله او دغه نبی علیہ السلام ته امی په دواړو وجه سره ویل کیږي روته واته کتاب راغې خو هغه لیکل لوستل نشو کولای او دا دغه اعجاز او دا دغه کمال چې ګوره بی لیکلو بی لوستل دا چې جیب کتاب الله تعالی وته ورکو او هغه بیانې خج الذی هغه پیغمبر یجدونه چې تاسو مومي هو هغه پیغمبر یعنی صفاته صفات داغو مکتوبا لکلی عندهم چې ویني مومي دوی ما څنګه مخاطب استعمال کا چې مومي دا بنی اسرائیل صفات داغو لکلی عندهم خپل ځان سره په تورات په تورات کې ول انجیل په انجیل کې داغه صفات په تورات او انجیل کې راغلي دي پوه شو هغه حدیث کې راځي کنه نبی الملحمه عیناه حمراوان من شدت القتال هغه څوک ته په انجیل کې راځي چې دا په جنگونو والا نبی دا چې جنگونه چې وخت په کې ورځيږي او دواړه سترګې به د سخت جنگ د وجنه تکي سری وي امته اناجیلهم فی صدورهم وسيوفهم علی عواتقهم د امت حالت به دای چې قران به پترخ کی علوم به پسکی پسینو کی وسيوفهم علی عواتقهم او توري او دغه چې کوم دنه وصلې به پسې پاغه په وګو باندې نو دا د هغه صفت راغله ده یامرهم بالمعروف حکم بکې دوی ته مطابق د شری ها معروف د نیکو کارونو حکم ورته کوي وینهاهم من کوي بدوی عن المنکر د بدونا ويحل لهم الطيبات وحلال بدوی ته پاک سيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرام کوي بین باندې په دوی باندې پلیت سيزونه ويضع عنهم اسرهم او لری کوي بل دوینا اسرهم څه چې هغه سخت احکام هغه بوجونه لري یا هغه ګناونه لري والاغلال او هغه زنجیرونه التي هغه زنجیرونه كانت عليهم چې په دی باندې نو بنی اسرائیل کې دغه وخت پورې زنجیرونه څه مطلب دی الک الاغلال هغه پابندۍ التي هغه پابندۍ كانت عليهم چې دوی په دی باندې وی د پاتا خدي فالذین نو آکسان امنو به چې ایمان راوړي په دی موسی په دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې وعذروه او د دمل ګرتیا کوي ونصروه او د مدد کوي وتبع النور او تابع کیږي د هغه رڼا قران الذي قران انزل معه چې نازل کړي شوی د نبی صلی الله علیه وسلم سره اولئک هم المفلحون دا کسان پورا کامیاب دي دا کسان به کامیابیږي چې کم د دې نبی تابعداري وکي نو د دې نبی شان بیان کو او د دې نبی دغه مقام او عظمت چې کوم دغه بیان کو تعذرو تعذير اصل کې ویل کېږي دغه تا یو شی د فکول پوه شو کنه نو تعذير تم تعذير ځکه وایي چې پای باندې خلک دغه د فکې کنه دا ګناونه په د فکې نو عذرو دې دا کې معنی څه ده دې دا کې معنی ده کومک کول او تایید کول دا کله په معنی د مدد سره راځي خو چې کله و سره نصرو راځي بیا صرف په معنی د ملګرتیا راځي پوه شو نو عذرو ملګرتیا کړي او نصرو مدد کړي خدی قل یا ایها الناس داود د نبی صلی الله علیه وسلم صفات کې بیان شو نو دا غي نه پس د هغه دعوت شروع کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت چلاوا قل یا ایها الناس و ورته اے خلقو انی رسول الله یقینا ز رسول د الله تعالی یم الیکم تاسو ته جميعا طول تعالی الذی هغه ذات له ملک السماوات والارض چې خاص داغه په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو بادشاہی د زمکو لا اله نشتر معبود الا هو غیر د الله نه یحیی و یمیت ژوند کول هغه کوي مړ کول هغه کوي فآمنو بالله نو ایمان راوړی په الله باندې او رسولي پر رسول الله النبی چې هغه نبی دی الامی چې هغه امی دی الذي هغه نبی امی یؤمن بالله چې هغه په خپل ایمان راوړي په الله باندې او کلماته په کلمو د الله یعنی په قران باندې وتبعوه تابع شي د نبی لعلکم تهتدون دې لپاره تاسو هدایت مومئ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تابع شي د قران لعلکم تهتدون دې پارت تاسو لار ومي ومن قوم موسی امه اوس دا بنی اسرائیل چې کله د دې د قباحتونه ذکر کړل نو دا چا بداوی چې بنی اسرائیل ټول د بدبخت قوم دی الله وینا خفه کېشته له پوه شي په یو قول باندې پښتانه پکې خدي ومن قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام نه امه یو ډله ده يهدون بالحق چې بیانې حق بیانې حق یازون دلته کې معنی دی یبینون د هدایت معنی مې ته په قران کې کړی وی چې په ډیر نل سمانو سره راغلی دی نو هغه دلته کې بیان معنی دا بیانې حق او به یعدلون او په دې قران باندې عدل کوي انصاف کوي یقضون بالعدل یحکمون بالعدل فیصله په عدل او په انصاف سره کوي عدل سره چې معنی ته وی قران کې قسط او عدل راشي یا حق راشي نو مراد څنګه عمدغه د قران فیصله وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما اوس دا سلور نعمتونه ذکر کوي په بني اسرائیل باندې او دو بیا پکې عذابونه دي چې ګوره دې بني اسرائیل باندې ما دا نعمتونه وکړل او دوی نه مني وقت تعناهم دا نعمت ته او ټکړي کړي مونږه تقسیم کړي مونږه دا نه چې دا دغه دا چې عذاب او عذاب نه دی دا مونږ دوی جماعت جماعت ته تنظیم د پاره تقسیم کړي وکا اسنتي عشرت اسباطن امما دولس دلی اسباطن دلی او اسباتن دغه قبیله اممن دلی د دولس قبیلونم دولس دلی جوړې کړې وي او بیا په هر قبیله کې خپل نقیب هغه صورت مائده کې تیر شو خیال مده کنا چې ولقد قد الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا 12 نقیبا دولس دغه مشران پکې واوحینا الی موسی او موږ وحی وکړه موسی علی السلام ته بل نعمت ګورا اذ استسقاه کله چې طلب وکړ دی موسی علی السلام نه قومه قوم دد سی ورته وی اند نو موسی علی السلام نه دی دعا وکړه چې موږ لپاره استسقا او کباران او دا اوبو نو موسی علی السلام بیا دعا وکړه هغه سورته بقره کې تیر شو وایي استسقا موسی علی قومه د موسی علی السلام دعا ته تیر را دوی طلب دلته وی اند ضرب الله ورته وی چې وها بعصاک په همسا خپل سره الحجر دغه کانه هغه کانه مې تویلو هغه په دغه کې کوم دی په وادي دغه کې په راس سبساته کې اوس مغه کانه شته دی د لسونه 15 میټر پورې وګد دی مخه طرف ته مایل دی اوس ته وبنه بېږي فم بجست من حسنتا عشرة عینا نو روان شي من هود دغه کانینا اسنتا عشرة عینا دولس چینی الته سورته بقره کې ویلو فن فجرت دلته وی فن بجست انبجا انبجاس وای دا ته لګي لګي راتل او انفجار وای چې سم ہے سم داسې لکه د دماغي په شان ته وبر رواني نو دا اصل کې دوه حالت وو یو حالت اول چې اول کې واره لګي لګي روان شي بیا ډیر شي یا دیو معنی دار چې نه کله به ضرورت نو بیا ولا ډیر راتلی کله به د لګو ضرورت بیا لګي راتلی دا ته دی بشي اوغه ناشنا ټینکر ورته راځه قد علم كل اناس مشربهم یقینا پیجندو هر یوی ډلې د دوی نه مشربهم ګذر ګذر خپل خپل ګذر به پیجندو چې زموږ نلکا دغه دا ناغي ته بتلو ښا په دې باندې به التباس نه راتلو بل نعمت ګور وذللنا عليهم الغمام الله وی سورې کړي و موږ په دې باندې په میدان د تیه کې الغمام وریز وریځ مو پراوسته او نری سپینې وریځ ته غمام وای چې هغه ګرمي درنه دفه کی او تا ته نقصان نه درکې نو هغه ته وای وانزلنا علیهم المننا بل احسان او بل نام ګورا او ورکړو مونږ دوی ته نازل کړو د بر نه راوریدل پیدا کړو مونږ دوی لپاره المننا المننا مې راته غمانی کړو ټوله ښا ا ترنجبین او ته خو کل ما فيه امتنان من الله تعالی هر هغه چې په هغه کې د الله تر طرف نه احسان وي بس هغه من دی وسلوا او اغمړ ځان بټیران هغه به کوم دغه هغه به خوړل کلو الله ورته وی خړی من طیبات ما رزقناکم د پاک او اغنه چې مونږه درکو تاسو ته و ما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون الله وی و ما ظلمونا دوی په مونږ باندې زیاته و نکړو یا دوی زمونږ نه کم نکړل ولکن كانوا انفسهم لیکن دوی خپل ځانونه یظلمون کمون کی د خپل برخه کما کړه څنګه کما کړه دوی ولګي در الله ورته وی الته کې براش ته تاها کې چې دغه مکوي ولا تطغوا فيه په دې خوراک کې تجاوز مکوي تجاوز څه دی سٹور کوي یې مت څومره خوړې شي خوري بل ټیم در بیا اسم ملاوي نو دوی څه چلو کو دوی بروه ته دغه کې دا به وچه کودا غوخه نو چې هغه دغه شو الله تعالی څوکړو هغه وخت خرابول او ته شروع کړل نو دوی خپل برخه څه هغه کما شو و اذ قیل لهم اسكنوا او یاد کا پاغه وخت چې وی الله تعالی دوی ته اسكنوا وی تاسو اوسېږئ هذه القريه فدغه خار کې اے دای بل لاوس څلور نعمتونه ذکر شو کنه اوس دو عذابونه ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې څنګه دا واقع چې ما تاسو ته ویلو دا د موسی علی السلام نه پس بیا د یوشع علی السلام په دور کې دوی بیا حمله وکړه په دغه علاقې باندې چې وی کړه یو ته الله فتح کړه چې فتح کړه نو د فتح نه پس ورته دوا آداب خول ګوري وتا و اذ قیل لهم یاد کا پاغه وخت چې ویل شو دوی ته اوس کونو تاسو اوسې گئی هاذ القريه په دې خار کې ال چې ورته ادخلوا هذه القريه ویلو چې ور داخل شي اوس دا داخلي دو مقصد څو دا نو چې نه ورشي بیا چې راوځي نه نه بس اوسې گئی پکې وکلو خری من هذا دې خار نه حيث شئتم چې کم دا کې تاسو خوخی زمونږ نه ګناونه کم کا یا دا او دا استغفر الله او بعد لا اله الا الله خدا سے کلمه و چې پاغه د دوی ګناونه کمې دل صحیح شو خا دا ورته وی دا وایي نو ادب دار چې د فتح علاقې ته داخليږي استغفار وایي ها پورا بنی اسرائیل ته الله دا وی ودخل الباب سجدا بل داخل شي دروازې د خاصه سجدا سجده کوونکی سجدو کوي الله تا سرخته ور داخل شي نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه ته داخلي دو نو سره دومره کته کړو چې د اوخ د دغه سره هغه امامه مبارکه بغړې مبارکه هغه د اوخ د سر اوخ د سر سره لګی دا دومره زیات چې کوم د سره کته کړو همغه طالبان چې بیا داخلي ګنو اسمان پر دزو باندې شلو نو دا کار نه پکار و دخل الباب سجدن داخل شي دروازې ته سجده کوونکې نغفر لكم خطیئاتکم مونږ به وبخو تاسو ته خطایانې ګناونه تاسو سنزيد المحسنين زرد چې مونږه زیاته و نیکی کوونکې خلق چې چا نیکیو کوم به زیات کو نو فبدل الذين ظلموا نو پس بدل کا هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو منهم د دوینا قولا غیر الذي فدې کې موږ تاغه سوال ویلو بقره کې هغه ته یاد ان شاء الله یاد کو ته خود دې خدا سوالو کنا چې لکه دوی بل وینا بدل کړه بل وینا نه بدل کړي نه دلته تقدیر دې فبدل الذين ظلموا نو پس بدل کا کسان چې ظالمانو منهم د دوینا واخذو قولا او وای غست وینا غیر الذی غیر د هغه وینا نه قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا نو فارسلنا نو څه چلی وکړو دوی قولا بدل کړ انت کو سره او ذکر نه کو فعل بدل کو قول دا بدل کو چې دوی هغه خبره پسې ټوکې شروع کړې کله به سوي وی حبتن فی شعیرتن دانه پور بشا کې حلتتن حلتتن نه څه دې مړه حبتن فی شعیرتن یا وی حنتتن حنتتن مونږ لغنم پکار دی ته وې دا مونږ ته واچې استغفار کوي مونږ وګړي د لوګي مړ شو غنم پکاري دا غټه کې بدل کو دا څه ذلیلان او دیم نمبر چې کوم دی نو فعل بدل کو الله ورته وی سي دکوي نو دوی څه چلو کو کانو یزحفون علی استاهم په کناته باندې سلیدل او ورته چې سر مخکته نشي فارسلنا علیهم رجزا من السما نو راو ډیر راولې کوم په دوی باندې عذاب من السما دې طرف الاسمان بما کانو یظلمون په سبب د دې باندې چې دوی ظلم کولو نو دا څه شو دا په دوی باندې هغه بل عذاب دوی ما یو نقمه په ذکر شو یو عذاب دوی ما عذاب پیداو واسالهم پختنه وکړه دوی نه عن القريه التي دا هغه خار بارکی التي خار كانت حاضره البحر چې وو نږدې ها وو نږدې حاضر معنی نږدې البحر د سمندر چې په غاړه د سمندر باندې دا کم خارو دا وی ایلا و ایلا او دیتا او دا د بحر قلزم په غاړه باندې او دیتا اوس عقبه داوود ورته وی سو ته وی عقبه داوود ورته وی په دغه خار کې خلک اوسېدل هغه د میانو کار دوی کړو اذ یعدون فی السبت کله چې بدوی زیاته کولو په ورځ د خالی کې په ورځ د هفته کې اذ تاتیهم کله چې براتل دوی ته حیتانهم هغه میان د دوی یوم سبتهم په ورځ د خالی د دوی کې شرعا خکارا خکارا شرعا خکارا خکارا و یوم لا یثبتون او په کوم ورځ باندې چې بدوی خالی نه مناولو یعنی خالی بنو لا تاتیهم نو دا ورته نه راتلل نو دوی دا غي د پاره چلو کړو حیله جوړ کړه وی زه څه چل بکو وی دا جمعې په ورځ به دامونه بدو د اتوار په ورځ به راو باسو نو د هفته دا ورځ به په بو کې کنه پوه شوې نو موږ به وایو چې موږ خو باندې نیولې نو دا د هفته په ورځ به بو کې نو په ولا بو تا کولې او یا هوی دا چل کو چې ورته دغه جوړ کړو حوضونه وته دی خوا جوړ کړ د سمندر په غاړه نو د اغې نه به نالی راوستي وي نو دا چل به کو چې هغه نالی دی را کولاو کا کنه د جمعې په ورځ مازیګر نو د اپې په ورځ په میان نار نه هغه هغه ته لاړل نو چې بلاړل نو دی په پسې نه هغه ورخ غلې غلې بند کړو مونږ خو میان نه نیولې خدا کوم ورخ الله ته دوکي ورکې پوه شو نو بیا به چل کولو د اتوار په ورځ به بیا راونی ول دا خو مونږ د اتوار په ورځ نیولې دي الله وي ته ماته دوکي راکې خا کذالک نبلوهم نو الله وای تر دوی ته پوسه کې بیا مې هغه سره څه چل کړو الله تعالی بیا هغه تبا کړو رست را روان دي خو دې کې دا چې دی بوي واسالهم د دوی نه پښتنه او کړي چې دا خار څنګه کی سوا دا دا دای په دې عنوان ذکر ذکر کړه چې بنی اسرائیل به دا واقع پټولا چې موږ د پلارانو ترونو نیکونو ماماګانو نه جوړ شو بیزوګان جوړ شو نو دا ډیره بیزه خبره ده نو دا قصه به تاسو کار کول نو الله وي پښتنه ته وکړي صالح حوالو کذالک نبلوهم الله وي دارنګ مونږه نبلوهم مونږه امتحان کو بما كانوا يفسقون یا دارنګ مونږه کار کو بما هغه کسان هغه سبب دا عملونو كانوا يفسقون چې دوی فسق کولو و اذ قالت امه نو اوس دغه خار چې کله دا کار دوی شروع کړو نو خلک درې ډلې شو یو به د اختار کولو یو ډله داسې و چې هغوی به څه کولو هغوی به منع کوله مکه وای مکه وای د الله بندګانو یو ډله پکې د ځان نه صوفیان جوړ کړل وی نه موږ ته هیڅ نه وایو بس پرې د دې خدای غر کې بس موږ پکې څه کار نه لرو الله وای و اذ قالت امه کله چې وی هغه یو ډله منهم د دوینا لمتعذون قوما ولتاسو نصیحت کوي دا غلي دي خاموش کړي اذان نه شیخان جوړ کړو وی ولی تاسو نصیحت کوي دا قوم ته الله مهلکهم چې الله تبا کوون کې دا وی دي او معذبهم عذابا شدیدا یا عذابون کې دا وی لره په عذاب سخت را یا پوره تبا کی یا په عذاب راولي قالو نذیر امر بالمعروف ولا ورته وی معذرتا نعتذر معذرتا الى ربکم مونږ خو الله تخفل عذر پیش کوو چې سبا قیامت کې الله وی چې تاسو کول مونږ ته چې الله مونږ ورته ویلو زمونږ نه منل نو موږ خدا عذر پیش کو الی ربکم رب تاسو ولعلهم یتقون او دې لپاره کدی کې څوک ځان بچ کی چې ځان بچ کی پوه شئ څوک په اومنی کې څوک نه مني زموږ غاړه په خلاص شي دا خبره کوله فلما نسو ما ذکروا به نو هر کله چې دوی نسو هیر کړو پری خو دو ما هغه حکم ذکرو به چې دوی ته بیان کړی شو بیان کړی شو حکم ورته داو چې د هفتې په ورځ باندې به تاسو کاروبار نه کوئ نو چې داو شو ان جین الذین نو بد کړ مونږه کسان ينهون عن السوء چې چې من کول خلق د دې بد عمل نه بد عمل دغه بد حیلین خلق من کول نو هغه خو الله بچ کړ خو اوس دا بلړه واخذنا الذین ظلموا دین و مراد ابن عباس نه دوه قول نقل دي چې دې بل ډلې پته نه لګي چې دا بل ډله خدای تبا کړو که تبا نه کړو ابن عباس یو قول کې وای یو قول روایت کړي وي تواسو دا مسره چې دا کم خاموش نه استو دا بزرګ حمزه نه جوړ کړو او بل قول دا چې نه نو هلاک شي خو راجح عدالت دا هلاک شي ځکه دې کې یو بل روایت هم راځي داس یو واقعیا کې چې یو کله الله تعالی تبا کولو نو الله تعالی جبرئیل اسلام ته دا کله تبا کړ جبرئیل اسلام چې راغلته او بزرګ ته خدا سي عبادتونه کوي هغه لاړو وی الله ته خو یو بزرګ دی ډیر زیات عابد دی مو الله تعالی ورته وی انه لم يتمعر في قط لری کدا عابد پوښوي د د د مخ رنگم زما د دې مخالفت چې دا خلک کوي د دې د وجنه چرته د مخ رنگم بدل نشو دا پرې دا بدبخت دی عما دا هغه سنه نهو عنه چې منع کړی شو دا عملنا قلنا لهم نو وی موږ وی تکونو شی قیادتن بزوغان خاصین ذلیلا خوش وی دا ورته الله تعالی وی او دوی عذاب شو و اذ تاذن ربک لا یبعثن علیهم اوس دا بل عذاب په بنی اسرائیل باندې دائمی کدی توبه و نه باسلا او نبی امی و نه منلو نو الله وی ما په دی باندې یو فیصله کړی دا غدا دا و اذ تاذن یاد کپاره وخت چې اعلان وکړو ربک ربستا لا یبعثن علیہم خامخا دب خامخا الله برالی کی فدی باندې الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې سوق پئی من یسومهم هغه سوق پئی چې سکای بدوی تسو العذاب رسای بدوی ته سخت تکلیفونه سخت عذابونه نو الله تعالی بس دا فیصله په وکړه دا بنی اسرائیل سمیږي نه نو تر قیامت پورې دوی سم نه په دوی باندې عذابونه راځي او څوک مسلط کوما نو مسلط چې په خلق وخت په وخت باندې بخت نصر بخت نصر په مسلط شو دغه رنگ بیا په کوم د ټایټس مسلط شو کلدانیین په مسلط شو بیا په کشدانیین مسلط شو بیا په نصارا مسلط شو دا غي نه پس ته الله عمر رضی الله تعالی عنہ مسلط شو سم وډه بول من یسومهم سوء العذاب ان ربک یقینا رب ساتر لسریع العقاب خامخا زرح سزا ورکونکې ده وانه یقینا الله تعالی لغفور الرحیم بخون کې مهربان دی اوس وقطعناهم دا ټکړي کېدل چې دا د عذاب دي ښا دا د عذاب دي وقطعناهم او ټکړي ټکړي کل مونږ دوی په الارض پزما کې اوممن ډلې ډلې دوی تقسیم شو یو په روس کې پاتې کېد بل په چین کې پاتې کېد بل په پولند کې پاتې کېد دا اوس لګ لګ ډیر راجم شو هغه زمونږ د بدعملۍ د وجنه په اسرائیل سټیټ کې یعنی دوی دومره د ذلت ژوند تیر کو کنه الله په دا فیصله کړی وا منهم الصالحون بعض د دوی نه نیکان دي و منهم بعض د دوی نه دون ذلک هغه غیر د دین دي بعض بدعمل دي و بلوناهم بالحسنات او مونږ امتحان کړو دوی په خوشالو سره و سیئات او په تکلیفونو سره لعلهم يرجعون دې لپاره دوی واپس شي خپل دین ته او توبه وباسي نو تر دې پورې دا غشپګم مقام د دې واقعو په دې شپګم مقام کې د موسی عليه السلام دویم میقات ذکر شو او دا غي نه پس دوی باندې عذاب ذکر شو بیا د توبه هغه ترغیب او بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړو بیا په دې سلور نعمتونه دو په عذابونه اخیری کې پنځم عذاب چې کوم دنه و استعذنا ربک هغه فیصله چې کوم دنه هغه په وکړه دا تر دې پورې د بنی اسرائیل حالات دا د موسی علی السلام هغه دعوت او د بنی اسرائیل حالات ذکر شو څنګه موسی علی السلام راغله او دعوت توحید ته کړو تاسو دعوت توحید ته تکوي موسی علی السلام په خپل دعوت کې بهادر او تاسو بهادرۍ سره دعوت چلوي موسی علی السلام دعوت چلولیو چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم د الله د قانون تابعداري کوي او د بل چا د قانون تابعداري مکوي دغه دعوت فرعون قبول نکړو الله تبا کړو دغه دعوت بنی اسرائیل منلو نو چې تر څو منلو الله ورته په دشت کې ورته الله تعالی مړدان او دغه ورکول کني ورکول بټیران وته ورکول هغه خوړل خو چې کله د دې دعوت نه مخ واړولو ادب بل څه اتباع شروع کړه نو الله تعالی په بیا عذابونه راوستل او بیا تبا کړ ترنه پورې دغه حال دی دا تر دې پوری دغه باب دویم باب چې کوم دغه ختم شو اوس د دې ځای نه دا دریم باب شروع کیږي